بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه فصل اصل او راجی خبر دا ده چې مشتری وزمکه واخلي او شفیع ور باندې دعوه د شفیع وکړي په دې مشفوع زمکه کې اصل خبره ده نه چې مشتری پکې تصرف تغییر او تبديل نه په نقصان باندې وکړي او نه په زیاده او خدای تاسو موږ د نن معنی ولې خطا کیږي دا ولې خطا کیږي او داس مې نه ویل نه کړې یوس په داس سبق وایي بیا دا ها تا هم دا چې یو سبق خطا شي